د دې زنه د انفاق فی سبیل الله متعلق و اهم خبرې به ذکر کیږي چې په دې آیات کې اوله وړاندې خبره ده چې د حکم الله او د شیطانی وسوسې په منځ کې فرق وپیژنئ په دې باندې ځان پوي کوي چې د الله حکم څه دی او د شیطان وسوسه څه ده نو الله حکم مني د شیطان د وسوسو نه ځان وساتئ الشيطان يعدكم الفقرا وسوسه چې تاسو له شومتیا او د بخل او امام روح المانی ذکر کړی په تفسیر کې چې فحشا په دې کې صفت ته د یو موصوف محذوف د پاره ويأمركم بالخصلة الفحشاء اغنا کار خوی تاسو لخی وهي البخل وترك الصدقات هغه ناکاره صفت څه شی دی ناکاره خوی څه دی چې تاسو شومتیا او بخل لرابلی او دا درلوي چې خیراتونه مکوي صدقې مو ورکوي وی عرب بخیل لفاحش وی او یا د فحشان مراد ټول معاصی او ګناهونه دي د الله نه فرمانو له مراد دي چې الله تابعداري مکوي والله يعدكم مغفرة منه وفضلا او الله وعده کوي تاسو سره د بخني د خپل طرف نه او د فضل الله وي سمال لګي مذهب تعالی د دې غره بدلی په دنیا او آخرت کې درکوم رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلی دي چې په صدقه او خیرات د چا مال کمیږي نه چې د حکمت ته حاصلولو لپاره کوشش پکار دی مال چې لګوي نو کوشش وکړئ چې تاسو کې حکمت راشي او الله رب العالمین حکمت ورکړي چاله چې خوښ شي په دې حکمت کې د مفسرین غن اقوال دي غن مصداقات د حکمت ذکر کړي خدای حاصل دار چې مراد د حکمت نه د کوم بنده بارک چې الله د خیر اراده ولري نو د دین په هور نصیب کی د قران او سنت باندې پويږي ورکی الله ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا او چاله چې ورکړې شو په هج دین یقینا ورکړې شو د خیر ډېر وما يذكر الا اولو الالباب پرې آیات مبارکه کې اوس درېمه خبره ذکر کیږي د صدقات متعلق د انفاق فی سبیل الله متعلق چې صدقات او خیراتونه ورکوي که په معین طریقې سره وي او که په غیر معین طریقې سره کلګوي کړي معین طریقې سره صدقه او خیرات ورکول اغیل نظر او منخت ویل شي کفلانه کار مې الله او قرآن الله د پاره وا خیرات ورکوم فلانه شی به خیراتي کوم صدقه وکوم او په غیر معین طریقې سره جین او غیل عام نفقه ویل شي او شیخ المشایخ حسین علی رحمت الله علیه وی چې نظر نه مراد په دې دی کې لوز او عهد دی کتا سو سوادو کا سعهد مو کو نه داغي پرواله کوي الله به درنه تفوس کوي وما للظالمین من انصار او نشته د فارد ظالمانو شوکندادیان ظالم نه مراد هغه څوک دی چې نظر د غیر الله د فار منی مال لګی خود ریا په تور باندې ورپسې منو اذا کوي بادلی غریب او مسکین لبیا بدر دی وای نو دا خلک ظالمان ني یا د غیر الله د نوم منخته کړي نو دا ظالمان ني د ظالمانو د فار به څوک امدادیان ني د نظر باره کې اهل علم ذکر کړی دي چې ابتداء نظر منل دا مکروه دي کله فلانه کار مې الله وکړو نو زبد اعمال خیرات کو د فلانه نیک عمل بکوم ځکه حدیث کې راغلی د متفق علی روایت ده رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تنذروا فإن النظر لا يغني من الحق شيئا بعض الفاظ ذاتي فإن النظر لا يغني عن القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی تاسو نظرونه ممنئ ځکه نظر د الله غفی صلا او تقدیر بدلول نشي د شوم او بخیل سړی نه د دې په ذریعہ باندې مال استشي اصل کې په نظر کې دا بنده رب العالمین سره یو قسمه معامله او سودا کوي کرب زما دا کار او شو نو تا د پاره بدل عمل کوم بنده لګا نه دی په کار چې د الله سره شرط لګي که زما دا ضرورت او حاجت دی پوره کو نو زبد دو رکعت نفل کوم زب فلانه نه کار کوم زب دیک په هم چيله به الالو نو ابتداء نظر منل دا مکروه دي لري په ځای باندې صدقات او خیراتونه پکار دي دا شرطونه ملګه وکړه کار نو شنو دا بکوم خیرات کو په خیراتونو سره په صدقات سره الله مصیبتونه پورته کوي خو که نظر دی ومنل نو راغي پوره کول در باندې بیا لازم او واجب دي بیا د نظر فقها او اهل علم دوه قسمونه ذکر کړي یو له نظر مطلق وي بل له نظر معین نظر مطلق دا چې وي افلانې کار مې شو دي بیمار لمه الله شفا ورکا نو زه به یو دې خیرات کوم نو چې بیمار د خشي پتا باندې یو دې خیرات کول ضروری او لازم دي پورا کول در باندې فرض دي او د دینه بخوراک هغه خلک کوي چې هغه غریبانان او مسکینان دي د زکات اغستو مستحق دي او دویم د نظر معین چې تعین دی وکړو که زما دي بیمار له الله شفا ورکا نو فلاني محلي والا باندې بز خوراک کوم دي طلباو باندې بخوراک کوم نو په دې کې بیا فقها او ذکر کړي چې د تعین مطابق به بیا نظر ادا کول شي ک غریبانان دي ک مالدار دي نو ټول ته نه خوراک کول شي او په اول صورت کې صرف فقرا او مستحقین به خوراک کوي او بیا نظر په افضل او غره سره بدلول شي چې نظر دې د معمولی شي منل نه خدای غي په ځای باندې بیا غره او بهتر شي ورکړي حدیث د بخاری کې راغلی عمر رضی الله عنه نظر منلیو کله چې مکه مکرمه فتح شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وی ما نظر منلیو چې زبا په بیت المقدس کې اعتکاف کوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوي مسجد حرام کې اعتکاف وکړه نظر په دې کافي کیږي نو مسجد حرام فضیلت د مسجد اقصا نه سیوا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله غورا نظر بارکی ویلی یو انسان نظر منلی کدا کار می الله وکو نو زب چیلی علالو چیلی په ځای باندې کچر ته ګډ لال کو وې علال کو نو دا مور له جایز دی اگر چې افضل او بهتر دا چې کم نظر منلی شي هغه پوره کی وما انفقتم من نفقه او چې خرج کوي تاسو د خرچینا او نظرتم من نظر یا منخت کوي سمنختا نظر منی تاسو سنظر منل چې صدقات خیراتونه پټ او سرګن دواړه جایز دي که څوک پټ خیرات کوي او که سرګن کوي خو مصلحت له پکار دي د موقع مناسبت له قتل پکار دي کله پټ خیرات کول دا غوروي ځکه د ریا نه لري په انسان کې نمود ناراضي او کنه سم مصلحت پکې وي د موقع په مناسبت سره سرګن خیرات دی او چې نور مسلمانانو متوجي شي نو دام بیا جایز دي زکات سرګن دی لپاره ورکه چې نور خلکو لم پته ولګي چې په دې باندې زکات لازم او ضروری دی نور مسلمانانو مرا بیدار شي نو بیا سرګن کول افضل او بهتر دی او بعض اهل علم ذکر کړی چې کوم فرضي صدقات دي نو هغه نیکو سره ګناهونه ختمي او هر چې لوی ګناهونه ني یا حقوق العباد دي نو دا غیر لپاره توبه شرط ده چې د کبایر نه به توبه وباسي او چې کوم حقوق العباد دي نو هغه خپل مستحقین له واپس کې دا غي نرسو وګر باندې الله رب العالمین بیا مهرباني کوي او معافي به درلته کم کس چې قران په تیز باندې لولي دا سیده چې څوک صدقه په سرګند باندې کوي او څوک یې په پټه لولي نو دا سیده چې صدقه او خیرات په پټه کوي مطلب دا که په تیز لوستل پرې کې مصلحت ته نو په تیز ولولا ورنه د شپې په کلار په کلار ولولا چې بل چاله به تکلیف ورنه کوي اسم عموما رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلی لا يجهر بعضكم على بعض بالقران تاسو کې یو تن په بل باندې قران کریم دومره په تیزه نه وایي چې د تیزوالي د وجې نه بل تکلیف شو زمونږ د دین مقصد د چې بل لبن ضرر نه ورکه بل مسلمان لبه تکلیف نه رسه نو که ستا په عبادت باندې ستا په ذکر او اذکار ستا د قران په تلاوت باندې بل مسلمان له تکلیف ملاويږي او اغله په ضرر رسی نو په دې باندې ته مجرم او ګناګاری رسول الله عليه الصلاه والسلام بکله کور لرا دن شنو داسې سلام دی واچولو په پټه باندې خیر خیرات کول د اصل په اعتبار سره افضل او بهتر دی حدیث د صحیحینو کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سبعه یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله وکس مخلق دی چې الله رب العالمین به پرز د قیامت میدان محشر کې د خپل عرش د توري لاندې راځي نو یو پاره کې هغه کس دی چې تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه چې خیر خیرات وکړو نو په خلاص باندې چې خیر خیرات غریب او محتاج لور کو نو دا غس لازم ته خبر نشو مطلب دا دومره په پټه باندې خیرات کو چې خپل ځان او خپل لاس لم پتهونه لګی دا چې دا د خیر خیرات کوي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد